هست دانا رحمت للعالمین درود شریف وای زما محترم و مشران و کشران رونو د دې مجلس د تقاضا مناسب تقریرونه تاسو ما نه مخ کې زما د مرګرو واورید ز ستاسو د دې علاقې باشندایم بارها زما تقرونه تاسو اوریدلې دي زما خپل ځاني هم دا ځل شوق دا او چې د بار یو ملما راشي خار کې اکثر د بار ملمانه تقریرونه کوي زمونږ دی علاقې کې یو ملما دی تقریر کوي هغه تاسو مخ کې وک ماشاءالله خدای دې هغه ته جزای خیر ورکړي او تاسو ته دې خدای جزای خیر درکړي چې تاسو په ډېر شوق باندې دا غي تقریر واورید ز لګون دې وخت د پاره تاسو مخه تا یو څو ضروری خبره ارس کوم او غنه پسته به دعا وشي ما چې کومې جملې د قران کریم ستاسو په مخ کې ولسته داغه مطلب دا ده چې اے ایمان والاو ادخلوا فی السلم کافا تاسو داخل شئ په اسلام کې کافا داخليږي په مکمل اسلام کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري مکوئ د لارو د شیطان ځکه ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان چې ده دا د انسان د پاره ډېر لوی دشمن دی دا د دې آیات ترجمه ده دا څه د خدای قهر ده دا څه د به مطلب مخلوق زیات شوی دی چې پنا په خدای نه خزه پکې ځایږي او نه سړی پکې ځایږي او نه لارای پکې ځایږي او بد حال ته هم لنډه غونی چیرمنه ورشه کنه ارز داو چې دا د بار وفات میاشتا یو خط وختي چاره ولېګ هغه کې لیکلیو چې د باروفات کې دا سینماګانې ولې نه بندي دا خبر وړاندې ځکه کومه سړی به وي زما د خط جواب ونشو عزیزا په اسلام کې دا نشتا چې په محرم یا باروفات کې د سینما بند شي اسلام کې دا نشته اسلام کې دا دی چې د اسلام ملکی پاغه کې بس سنما او دمتوب او کنجرتوب نه کم ملک چې ځان ته اسلامی ملک وای پاغه ملک به د کنجرتوب او د دمتوب اډی نه احترام د بار وفات یا احترام د محرم دا معنا چې غانه بجانې دي بند شي او سینما دي بند شي د محرم د احترام د وجه ا د محرم د احترام د وجه نه باندې د شیاګانو دی یری باندې مار مار ماته چټو نه مروړي محرم د احترام وجه نه ا د شیعګانو یری نو پر رادیو ټلویزیون باندې لس ورځې چې ده غانې بجانې بندي او باروفات کې سنیان خودي خسیان د دوی څیره نشته نو ستاد پر بیسکوپ څخه بند کیا غانې بجانې څخه بند تاسو خیال راغی عرض می داو چې زه د دې په حق کې قطن نیم چې یو مخصوص وخت کې دې یو ډمتوب بند شي. زه د دې په حق کې یم چې د کال دولس میاشتې دې په دارالاسلام کې کنجرتوب او ډمتوب نه وي. ستا د دې صوبې اسمبلۍ یو قانون پاس کړی و چې ډمې به نه ګډېږي په صوبه سرحد کې دا قانون اوس هم شته تاسو وګورئ چې د چا واده به ډمه شوه او په بالا معنی کې خما خیال دي سور کفر دی چې واده یو ډمه پکې ګډه نشي اوس تپوس داو کوي د حکومت نه چې دا خو قانون دی چې په صوبه سرحد کې به ډمه نه ګډیږي اسمبلی دا قانون پاس کړو آیا دا اجازت ورکړي څوک ولی دا روا او ناروا خو په خوا د خدای په اختیار کې د پیغمبر په اختیار کې په پا پاکستان کې روا او ناروا د پاکستان د افسرانو په اختیار کې په خوا د خدای خوخه وا چې کم شی به روا کو کم به ناروا کو د خدای خوخه وا نن د دوی خوخه ده چې د پاکستان افسر وي چې روا د مګړېدل د چاپلار خو ناروا کړ بلکې په خپل پکې ناس اپکی دا دا اورېدو درته نه وای اپکی نو تما ته وایا چې اذا کان الغراب دلیل قوم زر دی چې هغه په خپلم د غلو د ډیران طرف ته زور کوي او تابه مغه طرف ته بوزي ته وای چې د کوم ملک ډنډه د چا پلاس کی او په خپل ابستاو زمات سه اصلاح کوي ابستاو زمات سه اصلاح کوي دی وجنا خپه نشي دا د افسرانو حال بل طرف ته تاسو خلک بار وفات جلسه دا او صاحب باتای لګېدلې دي او را لې پکې کېناستي او ګنټه دوه تیرې شو را تخکاری چې جوړ ابل اورز زمونږه دکان مخه ته دو جنجونه سره مخامخ شو یو دای مخه متنو تروانو یو داغه مخه دی خور روان دواړو سره یو سره پولیس بینډو او بل سره دا کوسډب بینډو چې دواړه مخ شو نو صاحب ور سره مونږ روانو مونږ ورسره وکړ او چې دواړه سره مخ شو نو بند منډې په ځای پر خوا جنگیان ټول په ګډي دو شو ټول هغه حال ال ته جوړ کو چې نه لارې تلې شو نه موټر تلې شو او صاحب یو باد د خالد ابن ولید اولاد ټول غړې ده دا مونږ پښتانه چې ځان ته وایو کنه د خالد بابا اولاد ټول غړې ده اوس چې زه غړېږم او ماته یو سړی وایي چې ته خډمه نو زبې په تو په علماء چې الکه ماته د دم بې د دم لکای نه خکرې نه په سلور بولی نزي دم وای هغه چاته چې کار د دم توپ کوي ګډیږي ډولکه غږی سرنه غږی په کم میدان کې چې دم غړیږي زه ورته صفا کوي کټونه ورته چي بالښتونه راوړي چیلم ډکې او د ډمه بړواګانو ته نیسی او پیسکې دا ټول د لیو ځامن ډمان دي دا ټول نو د خالد بابا اولادا مون تبا قوم یو تبا لری مزه ټول اورز په دې سرک ګورا چې لس پښتانه رواني لس نو الله دې امان راکړي د دې دا تللو ګوره د دوی دا خبرې وګوره د دوی دا لته وګوره د دې دا حرکات سکنات وګوره سل خرب دیر شي چې لس پښتانه روان چرته وګوري ته پښتون قوم نن د دنیا قومونه آسمان سره خبرې کوي دنیا قومونه څوک جازونه جوړي څوک توپي جوړي څوک اټم بم جوړي څوک هایدروجن بم جوړي څوک س جوړي څوک س جوړي او چې سار پاسي چې اوس کې او سر پکار ټیټ کینو ماقامي چتای تاسو څه کوي ټول ورځ پی جنگول مرزان جنگول کونتر ساتل یعنی ستاسو دا کار ټول او د مور تور شړای لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی تنه لک په داسې قوم باندې او په داسې خلکو باندې دا خلک دا قوم دا عمل مت چې ته مرشي مرشي جنازه دی وکړه صاحب یا اجي شرف الدین صاحب وکړه یاد منو خان جمعه ته امام وکړه یا دننا کباړی مولا وکړه هجی جنازه او شو او سلور جمعه در پسې ختمونه وشو بس تاسو لکه دا راغلي دي چې جوړ مونږه په دې بخنه کې تاسو تاسو خیال دا دا تا تانو په ختم باندې ته بخنه کېږي یا پادیرا تا تا نه تقسیمول یا پادیرا الوا او روټۍ تقسیمول په دې ته بخلې کې زما د په خدای باندې قسم وی چې دا ټول په خور ستا پالوا مور شي یا ټول په خور تستاس قاتل تقسیم شي یا در باندې ختم نو شي چې تا په ژوند د قران سره یارانه کړی نیوی والله د جنت بوی در باندې حرام دی قران بال د مرګ نرستو دا غچا شفارس کوي چې چا په دنیا کې د قران یارا نکړي وي جناب محمد رسول الله با په قیامت کې داغه چا شفاعت کوي چې چا په دنیا کې د رسول الله یاران لکړي په دنیا کې قران حدیث د محمد رسول الله هغه تنځ دې ناراضي په یو حدیث په کلونو کې عمل نه کوي اذان وشي جمعات ته نه ځي منزل نه ځي خدای ته تکنزل کې د خدای زوی ورته وي ابل اور اس په دغه ډاګه کې چې ډمه غډې دا ډمه ته تاسو د خدای لور ویلي دي په دغه ډاګه کې چې دا ډاګه د چاوا او په دې کې د ډمه غډې دوی اجازه تور کړي دغه ډاګه د دوی د مرګ پاتې شه زما ډاګه بې زما په خوخه نه ته به مانه پکې ډمه کړه دا خانی د علاقې او دا نوابی د علاقې خان دې ته وي نواب دې ته وي خان دې ته وي چې پالاکا کې څوک ته کاغه کته نشي دا کو سړپ دا خلک دا به زمون شپارس کوي قیامت کې به مون خدای نه خلاصي چې څوک د خپل لاسه مونږ ته د بی دینه اډې پرانی تاسو هغه ته د خدای لور ویلي وګورئ کنزلې د پاسه یو بل ته د خدای زوی وایي وای کنه وای که خبره د پاسا زا که پیغمبر راشیم والله کده پرېد وای کنه وای د خدای زوی یو بل توي پیغمبر به دران اخلاص نکی ا خدای به دران اخلاص نکی دا خلق بم د مولا په جنازه او د مولا په ختم او د مولا په سقات باندې بخلې کیږي او خلاصيږي بدخله بای څوک چې چات پیرنګي ته ولې کافر وای ځکه چې پیرنګي عیسی علی السلام ته د خدای زوی وای پرې خبره پوهیږي پیرنګې ته کافر ولی وای ځکه چې عیسی علی السلام ته د خدای زوی وای يهودو ته کافر ولی وای ځکه چې عزیر علی السلام ته د خدای زوی وای نو چې ته خپل کې یو بل ته د خدای زوی وای تا او يهودي او تا او نصراني کې څه فرق دی بای برای خدا خدای ته وګورئ تباہ یو نور بم تباہ نور بم غرق شي کم سیلاب چې نن کابل راټینګ کړی دی اور پکې بل دی اغم جګری دی چې د روس غوندې منحوس قوم سره لګیا دي جنگيږي خدای دې نکي هغه سات هغه سیلاب په مونږ را نشي چا اغي خو بیا هم خو ستا ملک چرته تنبو کې پناه واغستا تب کم خاطخ دی که سبزه والا ته درېږي او سره باټینګن ګرانی یا الله روس راولي که کساب ته درېږي او چرته غوخه یا الله روس راولي دا وګوره غوخه ګرانه ده خدای د روس د امریکې نوم کفار تباہ او برباد کې اے الله ته د مسلمان قوم لاج ساتي په دې وطن کې قسم په خدای چې د لوګي مرشه هغه ډیره خدانه هغه چې دا پلیت قدم ستا په سر باندې سور شي دا خو چې په چار اغلی راغی نه تاسو دی وجنا عزیزانو سوچ کوا خبره چکه اخلاق پیغمبري زده کا ادخلوا فی السلم کافا کې دام راځي چې ته چې خبرې کې سوچ ورته کوا خبره د خېټې نه روزي معده یو ګنده ځای دی د دې اور حالم کوا په دماغ کې هغه نه پسې بار راو باسنو صفا بروزي چې دې ځنه هم داسې ډایرکټ د خلې نه وباسي غلو نه راوتی دا غل دوړې لګیای دا د دې خلکو خبرې تاسو اورئ یعنی زمونږ دا خبرې د پښتنو شریفانو معززین زمونږ د ملک صاحب معززین دي چرته صاحب دولت او پیسې ور سره غلي دي کده شاخه تا خایزوې د هم معزز دولت سره څوک نه معزز کیږي بنگلې سره څوک نه معزز کیږي که سړی معزز کیږي په خوی او په خصلت معزز کیږي په اخلاق معزز کیږي چې جبه خی په دې معزز کیږي پیسې خو ارچا سره راځي زمونږ د وطن کې وګوره چا سره چې پیسې راغلي دولت راغلی غل پزان تپی شرابي هغه دی زناکار هغه دی په لاهور کې ډمې ساتلې دی او د دې ځنه پیسې ورلېږي ستاد دې علاقې خړې لاهور او چې هغه تشریف راوړي په منډای کې ورته ځای نیولې اعلان دی موټر ولاړی پاس چرګان دی او تیکی دی او خوراکونه دی او مزه چرچی دولت خدای تعالی دی لدر کړي تمالی دلې وې ما لیدلې وې چې هندوانو سره به دی پیټي اوچتول د هندوانو لوخي به دی وینځل خراړې ورکې شوې او چونګې ملکې شوې هندو لاړو دولت تا تراغه بجای د دې چې ته د خدای شکریا ادا کې چې کها مې کها یا نګهته ګل نسیم صبح تیری مهربان خدای داستا مهرباني دا چې تجارت د هندو سره او مال دې راکو حکومت د پیرنګي سره او مال دې راکو دا مسلمانان دا کوسډب چا لفټینه ته نه پرې خو دا چا ډیپټي کمشنر ته نه پرې خو پیرنګیانو زمانہ کې با بیړه به تباش وا صوبیدار به وي صوبیدار میجر کې دی بنشوي لفټین به وي کیپټن کې دی بنشوي بابو به وي چرته هټلر کې دی بنشوي پیرنګیانو تلو نه پس نن ټول نظام د ملک ستا په لاس کې راغلی دی تا ته پکار دی چې شپه ورځ خدای ته په سجده پروته چې یا الله په مونږ د دا مهرباني کړې ده چې مونږ له دې ملک راکو مونږ له دې حکومت راکو دوی په ځان دا مهرباني وکړه چې خزه بربند کړي لوړې بربند کې شراب او زنا او کباب مړه چې په کوم آرام تو بلاس برکیږي صرفه پې نه کړي دا د خدای شکریا مونږه دا ادا کړ زما عزیزانو اپکه گئی ما که په قیامت کې مالدار سره دوزخ تلار شي فکر نشته او دنیا کې خې مزي کړی دي که قیامت کې دوزخ تلار او زبلا ور پس خبر استاو زما ده چې په دنیا کې ممڅ او نکړه خوار او سپیره او زاری او په قیامت کې جهنم تملار شونه زمون خو بیړه دواړه جانو کې تباله غریب دی ولی دوزخ تلار شي په قیامت ولی دی وجنا په غریبای کې اسباب د نجات ځان ته جوړ کړي اسباب د خلاصي ځان ته جوړ کړي پیسې راغې عیاشي مکوا لوفری مکوا زمونږ دی علاقه کې ډېر خلک داسې شتا ډېر چې داغي خانګي حال ډېر خسته دی ډېر خراب دی واړر خويندې پردي نو کوي کوي واړرونه پردي نو کران دي مور پردای جامي وینځي او زوی چې بارو ګوره ته به وای چې دا افلاطون د زمانه هم دا دی دا له شرم نه درځي بل دا درتا اپیل مپیل نکوم او یشنا له پند ورکاو چې پند نه د شګې پند ور په سر کې اورمېږي مات شي اپیل نشتا کدا ټول پاکستان بيدی نشي زما څه کولې شي هیڅ زه خپل فرض زما ایمان دی چې ادا کوم دی باقی دی پویګه خدای پویګه چې څه خوخه دا غدي خوشاله جم پدې چې ملک په دین آبادی ملک کې دین وی ملک اسلام وی د ملک قانون قران د ملک قانون قران هغه ورځ یو میټینګ جی تاسو مشورې ورکړي چې اسلامی نظام راشي نو یو پکې وی چې یاره جی دې لپاره اصلاح معاشره پکار دی چاول د معاشره اصلاح وشي نو بیا د شریعت راشي مال پارام کینا په دې خبره د افسر خوشاله و ما زمونږ عادت دا دی د بازي مليانو کې دا چاپلوسي شته خو چې افسر وګورو کنه وسه ستاپلار غوس نکد قطب وته وته وته دا چاپلوسي ممکن دی صاحب دا افسر لدا سیش مال شوروش وجی اسلام مال بالکل اسلام معاشره پکار نه ده یو لک سلیر زره پیغمبران راغلی دي اول به اسلام معاشره وشو نو بیا به پیغمبر راتلو که یک دم به پیغمبر راغی د مکه اول اسلام معاشره شي و نو بیا رسول الله راغی که یک دم راغی په مکه کې داوا د نبوت وکا قانون د اسلام دی یک دم په ملک راشي اسلام معاشره به په خپل کېږي یک دم دا چل دا نه دی اول به چا الله لاري ورته واري کې اسلام ته پدې بم سوره دي تیری شي خیال مراغه مشورې او کوي مليانو سره څنګه چل او چې بازي دی او شي بازي خیر دی د سلګ لګ او چې لګ لګ مونږ کې دا کمه ده او دا مونږ غوندې یا ناړي غوندې چې به لګ لګ څه مطلب لګ لګ سمان لګ مګ پکې نشته یکدم چې د شپې سملو چې سار را پاسو د پاکستان په پا عدالتونو کې د خدای قران پروت بس که اسلام راولي خود شپې بارډر وشي او سار به قران په عدالتونو کې پروتي د ملک فیصله به په قران کې دورنګي چھوڑ کر یک رنگ ہو جا او د یو غل نه لاس غوڅ شو او په دغه چوک کې ځوړن شو هر یو چې پتیریږي دا لاس به تخنیږي چې و بیړه ورک اعلان ورته لګېدلې چې چور کا یې انجام ہوگا اوس خو چې غل رونی سي پولیس والا اور پسې منډه منډه منډه منډه منډه مړه راوي چراوی ني زه چې کچرو ته بوزي په ضمانت را خلاص اغل بیا را شي تانیدار ته داسې بریت تا وي هم سدي وک تاسو دې ځان ستړي صاحب سړی او خزه سره یو ځای ونیسی څه پولیس ته مخ کې رواني سرستو او شابه او ته به چاله بس مل کاړه غړې غړې او چې عدالت ته پیش کی څنګه چل دی اخذ را پاسي وې هیڅ چل نشته وای دا پولیس چې نیولې وای دا لیونی چې دا پولیس وای مونږ پر ازا سره یو ځای ته تلیو اته تاسو کې چې زور مور خو نه وینه چې پر ازا سره وای ځای قانون کې دې لپاره سزا نشته او دین صاحب پولیس لاندې ګوري او هغه سینې غره ورته ګوري ا سړی چې روزي ورته یو دې کړس عرض می داو چې ستاد ملک نه بدکارای به وځي اعلی چې زناکار اونی وشو او اعلان شو چې سبا په لس بجې به په کننګم پارک کې یو خزا او سړی سنساریږي ار سړی په لاس کې کانی راوړی میدان کې سړی ودرې یو لکه خلق ورتراشي ترغه په کانو ولي چې په مغه کانو کې خخشي او مردار شي سمره دنیا چې ورته ولاړی او د د تماشو کې د سړی ل بیا د مریض بنز دی نشي خزه تر دې تر دې پزمکه کې خخه کې او دنیا ورته ولاړی او پکانو ولي ته بیا خزل د زمری زړه ورکه دا د کور بهر روزي نن خوستا په ملک بازار لګېدلې دی ټیکسی موټر والا په هر سرک چې زی ګډه بدر ته ملاوي رشکا کې ماس خوتل کې لا په هر سرک چې زی ګډه بدر ته ملاوي ستا ملک خو بازار لګېدل دا دروغ دي اسوک دې نه خبره ده او چاته دا پته نشته د ملک اصلاح بالکیږي چې زناکار ਸੰسار شي د غل نه لاس غوس شي اتیا درې بیا ته وګوره چې دا خلک ټکین کنه ټکین څو پورې چې دا پالیسی ستاسو ملک د قانون وی په اسلام ته پاته په ایمان وې چې دا خلک اسلام معاشره دي ته وي چې موږ ورته تقریرونه کوو چې لکه دا کار مکوې دا کار مکوې دی په دې منی کی دا خو د چندخ د ذات نه چې ته لاندې دباویا پاس ورته دا خلک خدا سي چې ته څومره لاندې دباوې هغه پاس ورته د دوی علاج څه دی پوازونو نصیحتونو نټی کیږي د دوی پویول په مصرای تورا پکار دی الکه روزه دی ولې وخړه او وی چې خبر شا سکتیل ته دا غلا دی ولې وکړه جی د غلا کړی تر دې ځای او شوټه لاس راځي ګر زنا دی ولې وکړه روي او میدان ته ولګي ته ګوره چې ټیکي کنه ټیکي اوس به مونږ ګرځو چې وای اسلام ماش دا اسلام معاشره دی ته وای کوم خیال کړی دا پولیس میټینګونو کې کله کله وای چاله کړه دا ټریفک افتا دا ټریفک کنه مونږ بس کو جی وای تاسو به وای چې خلکو ته وای چې داسې ځه چاته به داسې ځه په خپل لاس ځه پاغله ته پیمانه وای ابای مې لیوانه شو په ترجمه باټینګ غواړي یعنی تا اول په دې بالا معنی کې دا خلق به تدا سه او دا سه کې سي دا سه به کې د چونګی نه تر ډبګړای پورې تزا او د خلکو د چرونه لګ دا سه ځه ولی دا سه دا ابه رونه لګ دا سه ولی یعنی ما خیال دی چې عمر بدیم که خدای کم کړی کنه نو ته د چونګی نه تر دې ډبګرې پورې دا کار خو دا پدې کی ها پدې کیږي یو افسر راځي انسپکټر یا ډي اس پی او ترک دا څه ځالکا دا څه خجی چې بل له ترک دا څه خجی او کته ته رورا د سیدن پرورا مور خو دوی نه دا د ډنډې مسلمانان ډنډه او قانون او ضبط سخت پکار دی هغه نه پس بدوي ټکی او چې ضبط سخت نه و عقل تصور مکوه عرض مې داو پیسې رالی عزت راغې اقتدار راغې خدای ته رجوع شه خدای ته رجوع شه او هغه پیسې خرج کاوه په هغه ځای کې چې کوم د خدای د رضا ځای وي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا ځای وي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر کول د جمعې ورځ و او یو سړی مخامخ ناست دی، لنګې والی دی، کمیس یې نشته، ټوپه یې نشته او لګیا دی جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کړي نو راوي غوښته چې هلکه تا ولې جړل ورته وی یا رسول الله کما ته اجازت وی تا وکړي زه چې وایم چې د سړی ځامن ورک شو کنه خدای راستی قدر و وکړي لونه دی دروغ نه وایم دي کې اوس دا سړی توب نشته چې دلته واس کیږي تقریر کیږي رشکې سره ولاړ دي وامر ده چې سبا دا نه وایي چې دا د دروغ وي چې پسترګو یې درته وخه ما زه چې ویم چې د سړی ځامن ورک شو ا دروغ نه دي یو سړی سره دومره احساس نه ما ته ګورې یې ا ته ګورې په پرې د یو شی مو امر ده درته مې وخو ده چې زما تصدیق وشي زه غلط نه چې دا غرق او تبا قوم دی آینده دا تصور مکوه د دې ملک او د دې قوم د خې ورځې چرته چې زمون خلکو دا مالی دا کرداري مونږ ته به خورس خدای په دوربین کې نه خي ار اورز با نوې نوې غم وی مونږ به پسوځو یو ورځ به غم راشي چې د خاورو تیل شپاړس روپۍ ګیلن وای خدای غرق په بل ورځ براشي جرورا غټه غوخه دولس روپۍ کیلو یا الله غرق شو په بل ورځ براشي جرورا ګوپی سره د دومره منډه په پنځه روپۍ کیلو یا الله بیا غرق شو په بل ورځ براشي چې روره شنه پیاز هم په پنځه روپۍ کیلو سره د دا دا پاڼو هر ورځ به د بنی اسرائیلو غوندې نوی نوی عذاب در باندې راځي نوی بنی اسرائیلو باندې به هر ورځ نوی نوی عذاب راتلو چې نن به کم راغې سبا به هغه تل اعلانو چې بل به راغې بل ورځ به هغه تل اعلانو چې بل به راغې بل ورځ به هغه تل اعلانو چې بل به پرا هر ورځ نور به تماشا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی تاواز کو چرا شدا تا جړل ولی او یا رسول الله که اجازه راتاو کی چې د دې مسلمانانو لک شکایت درتاو کما جناب محمد رسول الله ورته فرمایي چې بچیا د مسلمان شکایت مکوا کتا تس تکلیف نو ماته وای چې زاغ رفقم زه دې ذمہ وار یم ان شاء الله په ډیر لږ وخت کې به دی واده وشي چې او دوه ورځې تیر شي او سوداګر راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې یا رسول الله زما لور پیغله شوې ده چا سره چې ته مناسب غنې نو نکاح ورته تړا حضور علی السلام ورته وی سوداګر تذکر تا او ز سړی درلېګم چې کوم سړی دروازې ته درغه او زما نامه واغستنو لور ورته پني کاکا سوداګر کور تلاړو سره رسول الله غ سړی راو غوخت دا سړی نامه و جلیبی ورته جلیبی با فریاد دې کړی او فریاد دې منظور شو د فلانی سوداګر کور ته ورشه نور بندوبست درته ما ټول برابر کړی دی سرتور سر خپې ابلخ په د سوداګر دروازې ته ورغه دروازه ورته او ټکول سوداګر راوته السلام علیکم وعلیکم خیر علی جلیبی به خیر شه زه خو سرمایه دار او مالدار سره ام دا خو د خدای ملنګ دی کور او سامان د کور خود څه کوي چې د تنجامیم نشته نو د سره به زما لور کڅ روزګار کوي سیو نه وی ورته وی نه راټلو وی بچیا ته صبر وکړه کور ته پوس کو کور تلاړو بیبي ته وای خدای د پاره چې جلیبیب سره د لور نکاو نه کوي داغه خو نه کور شتا نه د کور سامان شتا د مالور بوسی کی ور سره چل لوره اوړه غګل چې اوړه غګل نو پمن ډراو وتا ورته مورې دا پلار سره مستا سره جګړه ده او دومره مالدار دی چې دواړه جهان یې مثل پیش کول نشي داغه پستر ګورته الله دا سلونه به مونږه کم زنه پیدا کوو او دا سه پلار به کم زنه پیدا کی پلارانو تم ګوراو لونو تم ګوراو مېندو تم ګوراو د هلک پلار ته مو ګوره او د جنای پلار ته د جنای پلار او مور جواب راولېږي چې هلک به تماشې ور سره یې کینی ډولای به نه درکړي وای ته پتانا کو سټکورې شي تا خدای مردار کا چې دغه زوی د در پسې بیا کوتک راغستې زه تنګم دې خزونه زه هغه ورځ را کړه یو ناس دی نو مولا صاحب زوی لمه په ډیر خواره واده کړي او وی واله زم ډیر شکر هم ته په ګډې دې ته په ګډې دې تا د زوی واده چې څنګه کړي نو خو ماته معلوم دی پلارم ګیره شو کوي زوی مې را نه خزه بوتلو ډېر شکر ډېر شکر تا سکول د زوی په واده ته په داس سپینه ګیره غوېما نه وي ته غوېما نه نن سبا خو آسان چل دا لا سکه کا ځینې خلک وایي چې واده دمینه صوفیانه کار پې کو قوالی ا صوفیانه شي اوس نه قوالی او دمه تم ضرورت نشته وی سی آر په 300 روپۍ شپه ملاوي وی سی آر دلته ډیپوان دي سه ډیپوان لارشا 300 روپۍ ورکا کور ته راوړو 10 روپۍ ټیکټ په ولګاوه او دا د دنیا لپنګان راوواړه په درې سوا دی راوړې ده او نه سوا په جوړې کا پنځه سوا ستاشوي شپږ سوا درې سوا مالک لا ورک تاسو خیال را درس آسان چل دی حکومت وی وی سی آر بند بند دی سه او بند خدای پیټای کې بند دي پیټای کې بند دي نور هو بند من نه دی نو زما عزیزانو تو سوای چې کوم بغاوت ته چې هغه مونږ پرې خو او مونږ نه کوم بغاوت کومه ګناه ده چې مونږ پرېښې ده که زه ملایم او یو ګناه ما نه پاتې نو زما په وس نه رسي دا نه چې زه خسړم نو زه نه کوم لاس مې په نه دی بر او پیشو ترغه پورې شیخې چې په مګو نه پیخا په مګو نه پیخا زمونږ وس نشته زه شیخ یم زه عجیم زه مولا یم وس مې نشته چې وس مې پیدا شو تا نه بیا زه زیات یم خدای دې امان راکړي سوداګر راووتو جلیبیب ته وایي چې بچیا مو چې لږ صبر وکړه چې زه سلام کوم جناب محمد رسول الله سره راغ رسول الله تا چې یا رسول الله کار خوشو مبارک شه سروبا سچ اوس بندوبس وکړ و یا رسول الله اتال اورز د یو دکاندار سره نو کرما اتانه چې ما خام عالم سلورنه پخپل او خرمو سلورنه د چابل غریب په خېټه کې واچو هیڅ نشته پیسې نه لري واده کې و یا رسول الله مزمم دا دا چې سړی سره پیسې نه یو واده وشي چا سره چې دولت وي سرمایدار وي هغه له خلک کور نه ورولي ویلار شاه عثماني زندورین تا چې واده مې تیار دی سلګون دې پیسې راکچ د ولی مې بندوبس په حکم په منډلار عثماني زندورې سرمایدار او دولتمند زمانه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سلام علیکم خپه نه شي مونږ له سلام هم ناراض سامای سامای او خاص کر دا معززین چې دي د غریب لا بیام سلک ډیر زده کړي دي دا معززین سای سای چې سای کې مو دا خدای دې تام سرسام اے خدای دې غرق چې غرق ته بدینه پس عقل زدکه او سړی زوی بدر نه جوړي زمونږ د زمانه معزز هغه سړی ته وای چې نه سلام ورزي نه مونځ ورځي چې جنازې سره لاړ شي د مسلمان جنازه هم نه کوي لارې ولاړې سپېږمو ته رومال نیولې وې ډېر لوی لوی معززینو په جنازه کې شرکت په اخبار کې راځي ستاو زمانوم نه لري دا مونږ سپېره چې ورته ولاړ یو جنازه یې وکړو دا دا کو سډب دي ا معززین فلان صاحب فلان صاحب قابل ذکر ہستیاں تھیں جنازے میں تاسو خیال راغی دا معززینو ته الله سلام هم نه دی خو چل زده کړ یو سړی وی السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم وای وعلیکم السلام وی وی سلام علیکم تم ورته سلام سام بیماره او مرض ته وای سلام علیکم دا معنی چې پتا دې مرزي تورته وعلیکم سلام خدای دې تام کور وران دا بیړه دې غرکش او دینه پس بدوی چټی کی دی چې په خپل اجرو ځکه ناشتي مولا پکې پیښ شي پیښ مولا نه د مسلې تپوس چې په کومه کلنکارای دوی کوي کم کلنکاری دوی کوي یاره مولا سه دې مسلې متعلق ستاسو خیال دی داسې ستاسو خیال اوس مليانم خدای دې ورته هدایت مولا ورته شروع شي د الف نه تر یې ټوله مسلې ورته نه سړی سړی تا ګوره چې پوه شي چې دا کلنکار دی څه خیال دی وای نه خبر نه نه دې خیال نه خبر کړ وجدې مې ناراض بارها ما ما ته خدای اتفاق ډیر کیږي خو چې وی وای زورته ما ته پته نشي وای جی ته دومره لوی مولای مالدا چا درته ویلي چې زولوی مولای نو ورو کې غونډي مولای وای نه مونږ ته ډیر لوی ملاخ کړي مالا بدن مې لوی دی علم مې ډیر ورو کې دي زه پوهیږم ما ته پته نشته چې بیا مې تنګ ورته بیا راشه کتاب به وګورم چې تا ته پته ولګي چې اسلام پسې څه دور دوپم کول غواړي د پاکستان د قانون وکیل نه ته په دې لار خو تاسو کې چې د فلانه دفعه څنګه ده وای بس بلخانه تراشه اول به فیس ورکې نو بیا به د قانون مشوره در سره کوي ته ما نه تپوس کړ دا زه د ټول قانون ته ته د الف نه تر یې پورې بیان کړ دا واورئ چې د علم وقار او عزت مون خلق خرابو مون به جوړو زما خپې پوهې ما چې دا خبره داسې دا ورته سبا راشه غریب سره نه دی غوړو سره غریب نه دا کلنکار نه دی دوی سره یا ورته ما چې ولیکا استفتاء ولیکا بیا مال راکا افتلا سره دې پس به جواب ولیکل شي بیا به دل درک وجم د سې نشي کېده زم د سې چرته کېده شي دا سټو کېږي څه د سې نشي کېده دا دین مونږ خلکو سپک کړي سرمایدار عثمان جلیبی ورغه چې بیان ورته وکړ زر اشرفی ولا ورکړ او د لنګ په پیسکه کې واچو چې را روان شو ورته جلیبی به خبره واورم دا پیسې یو څه کچرته کمه پکې راغې نو دوباره بیا مال راشه کمی شوي بیا راشه د لنګ په پیسکه کې پیسې رانیولې او په منډه منډه را روان دی پلار ورته یو صحابي ورغه جلیبی بچر ته منډه وهي وی کوې دن به مشوال پیسې عثمان راکړې زم د واده سټه کټوکه په برابر اوم ورته جلیبی به واده دی پرېګ دا محمد رسول الله جنگ لاړو جنگ لاړو جلای بیب وی د سوا د دې زما د مرګ پاتې شي چې سو پورې مې د محمد رسول الله ناموس غټلې نوي او مګه د واده په پیسو منډي تلاړو یوې تور واغستا یوې ډال یوې اسواغست پاس باندې سور شو تور او ډال پلاس کې میدان تلاړو سګوري چې رسول الله په خپل په میدان کې ولاړ دی او د دې غشو په باران ده جلیبی به وا وا زما محبوب باندې د غشو باران وی او زه دې پارامم سینه واچول په جنگ یو په دې جهادونو کې سړی داسې جنگ کوي چې ځان ساتي او بل وهي یو داسې جنگ کوي چې په خپل سینه په مرګ اچي دا کال دولس دیارلس سوارلس میاشتې وشوې چې د روس غوندې طاقت د افغانستان خلکو را ایسار کړی هغه وجه دا ده چې هغوی په مرګ سینه اچولې ده سینه مونږ غوندې نه یو توتمار توتمار اره یو کوچی او د خاري جګړه وه نو اخاره چې نو هغه دوت مار والا یو یا خپنه شي ما تاسو ډزې هم لیدلې دي تاسو ډزې هم هم لیدلې دي خیال مراغه ډزې هغه دي ټینک ورته نه ټینګي بختربند گاډي ورته نه ټینګي بمونه ځان پورې تړي او ټینګ تلان دي سملی او ټینګ کمالو زی او ځان ملي زی جاهدین هغه خلک یو عظیم تاسو چې ورته سپر پاور وایي هغه د سپیګمو نه ځوړن کړي دي د ځان په علاج نه پويږي چې کوس تخت ما شرمېږم کنه تختم داس په غضب اوړېدلې تاسو خیال راغی په یو لنګ کې خړوب پروت دی جنگ ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو چل کنن خو مون غزا لرالو د جلیبی بوادو چې څنګه چل بشوي یو صحابي د لاس نه ولیو چې یا رسول الله راځه چې د جلیبی بواد درته خیمه چې حضور راوست غیر چا پیرته سورلس کافر مړ پرات دی او منس کې جلیبی پخپل وینو کې خړو پروت رسول الله دسترګو مبارکو نو خو دار وهله او ورته وی جو جلیبی با په خدای مې دې قسم وي داسې واده دې وشو چې داسې واده به تر قیامته پورې د بل چا ونشي اوچته کوي جنازه جنازه را اوچته کړه جناب رسول الله د پنجو په سرور په روان دي صحابه ورته یا رسول الله ته دا د پنجو په سر ولې روانې ورته صحابو تپوس مکوي په خدای مې دې قسم وي نن د جلیبیب جنازې له دومره ملایکې راغلي دي چې پزما کزه نه کیږي چې ز قدم په باندې کېږدم تاسو بار بار یو شعر اورئ کی محمد سے وفاد تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہے دنیا سے شہد ته چې وفادار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شی دنیا سکه لوح قلم بم ستای عرش و کرسی به ستایی ستا په مرګ به یوازې خپلوان نه جاړي ستا په مرګ به عرش عظیم هم جاړي ستا په مرګ به ملایکی هم جاړي نن زمون په مرګ شیطان جاړي چې زما پر کټه مړ دی ملایکی او زمون په مرګ جړل یعنی په مونږه به ملایکی جاړي تو بس تغفار دیو جنا زما عزیزانو گریوان کې وګورئ لره مزه لړ کدا نه منی چې قبر کې بسې سوال جواب تپوس وغیرہ وغیرہ دومره ومنه چې ورځي په دغه تنګي سړی تا دومره ومنه باقی چې ورالې ډېر چغې به وه ډېر فریاد به وکې او د تیخ تیراو بدیم نه او پریدی بدیم نه مرګ بم نه او ژوندې به هم نشي ټینګې ده نه بمرې او نه به ژوندې ټینګې ده په ما اعتبار مکوا چې دا جنازه دا او دا فلانه ده او فلانه ده نه باغ خدای باور جنازه خدای ته جرګه کول دي چې دې مجرم ته خدای څو نه وي قسم په خدای کدا نیت نه زما یو نه ستای چې را پسې ولاړ زمانیت هم پدی کی چې دا صادر چرته ګورکن دی یو نسی او نور بم پکې صحیح او کبنی را پسې هغه مات ګډ چې ولاړی هغه په دې تمه چې را خلم خون بابا ته خو چې سم پکې یو کمنی راغیم دانیت نه چې تا د پاره خدای ته جرګه کوي معززین چې پکې تلی